من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنهم لما وجدوا بعض الإدراكات حاصلة عقب استعمال الحواس الظاهرة التي لا شك فيها سواء كانت من ذوي العقول أو غيرهم جعلوا الحواس غرض دي شارح رحمة الله عليه لتعليق دي شرحنا تقریبا څلور غرض دي اول غرض د شارح رحمت الله علیه جواب د لپاره د یو سوال استفساری دویم غرض هغه د دویم غرض هغه د فاد بل اعتراض وارده دریم بیا د فد سوال څلرم بیا ذکر کوي د فد سوال پرون خبره دا تیره سوې وه چې مراد له سبب نه چې ماتن رحمت الله علیه ویلي دي و اسباب العلم ثلاثه کوم قسم سبب مراد ده لدینا سبب حقیقی اخلی که لدینا سبب ظاهری اخلی که له دې نه سبب مفضیه فی الجمله اخلې یو هم نه صحیح کېده بیا جواب راغلی و چې زه سبب مفضی فی الجمله اخلم خو په دې سوال راغلی و چې سبب مفضی فی الجمله خو ډېر شیان دي حسر په دې درویو کې ولې راغلی ده له دې هم جواب راغلی و چې دا حسر بنا ده په عدد د مشایخو باندې اوس دې مشایخو عادت په دې ولې جاري ده؟ نو د دې نه یې جواب ذکر کړی ؤ چې مد نظر او مقصود دې مشایخو دوه خبرې دي، یو دا ده چې له یو شي نه مقصود حاصلېږي او دویمه دا ده چې دا خالي وي له تدقیق فلسفي نه. دوی هغه شیان ذکر کړي دي چې یو په دې سره مقصود حاصلېږي چې ادراک او علم ده او دویمه دا ده چې دا خالي وي له تدقیق فلسفي نه. اوس مستفسر راغی استفسار وکړ نو وی ویلې چې دغه دوه خبرې چې کوم مشایخو ذکر کړې دي آیا په دغه اسباب ثلاثو کې موجود دي او کنه نو دی راغی فإنهم سره لدینه جواب وکړه دا مخکې خبره باندې خو پرون پوه شي وای نو او سائل راغی استفسار وکړه چې تا پرون رته ویلو چې مقصود او مد نظر د مشایخو دوه خبرې دي دوی هغه امور ذکر کوي چې یو په یغه سره مقصود حاصلېږي او دویم په دې کې خل وراغلی وی له تدقیق فلسفینه دغه دواړه خبرې په دریو اسبابو کې موجود دي او کنه نو یغه استفسار وک د راغې د دې استفسار جواب ورک نو وی ویل چې ولې نه دغه دواړه خبره په اسباب ثلاثو کې موجود دي څنګه وې زکات چې کله دوی ولیدل بعضی ادراکات حاصلو وروسته له استعمال د حواسو نه چې تا استعمال د حواس ظاهریه وکولی نو اوس په دې سره هغه شیان معلومېدل نو چې کله هغه ادراکات وروسته د استعمال د حواسو نه معلومېده خو هغه حواس چې لا شک فيها چې دیغه وجود متيقنو دیغه وجود ثابتو د هغه وجود کې څه شک او تردد نه راغلی حتی چې محتاج سي تدقیق فلسفي ته نو په دې سره ادراک او علم هم راته دا یو خبره او یو مقصود هغه د مشایخو او دویم دسه دویم دسه اسباب لا شک فیها چې دیغه په وجود کې شک نه وراغلی نو چې د کوم شی په وجود کې شک نه وي هغه یقیني وجود لري بیا تدقیق فلسفي ته محتاجي نو خالي مو له تدقیقات فلسفې ونه، دواړه خبرې په کې موجودې وي په حواسو کې، له دې وجې نه دا یو د اسبابو نه وګرځاوه. بیا چې هغه لوی معلومات دیني مستفاد له خبرې صادق نه و بل سبب یې وګرځاوه. په دې خبره باندې پوه شوئ؟ او بیا د حواسو د دغه نور ټول امور رجع عقل تر اتلا نو هغه بل سبب وګرځاو دیو جنا د دوی عادت جاری و په دې خبره باندې چې دوی حصر د دې اسبابو په دې دروي کې کړی وو دویمه خبره د دې یوې خبرې څه په مقصد پوه شئ دویم غرض د شارح رحمت الله علی هغه د فد سوال ده سوال دا راځي معترض یای چې صاحبہ عقل بدر سره ومنم چې ورزا دا سبب لپاره دی علم ده حواس ظاهره به تسلیم کم چې دا سبب لپاره دی علم ده ولیکن خبره صادقه دا سبب دی علم دی لپاره نه ده ولې دا خو یو خارجي شی ده نه عین مدرک ده او نه علل لپاره دی دغه ادراک ده نو بناء علی ذالک یو امر خارجي ده دا په اسباب دی علم کې راوړل سي نه دي علاوه له دې نه دا ده چې کله په خبر سره یو شی معلومم سي نو بیا فیصله په دې باندې عقل کوي کنه ادراک او علم چې حاصلېږي هغه په عقل حاصلېږي نو بیا په واقع کې سبب د دې لپاره عقل ده نو د خبر صادق ذکر کولو ته حاجت نو دا ولی په اسباب د علم کې راوړ دویم سوال باندې پوه شئ سوال دا راغی چې اسباب د علم ته ذکر کړي نو زیام چې دی عقل ذکر کول پروا نه کوي د حواس ظاهریه او ذکر کول پروا نه کوي خو خبر صادق د چې سبب د علم ګرځولې دا د فکر نه د کړی ولې وې دی وجنا یو خدا امر خارجي ده نو دې ته لسره اعتبار نشته او دویمه دا ده چې کپدې سره یو شی معلومم سي فیصله او ادراک دي دي هغه بیا عقل کوي کنه نو چې کله هغه ادراک په عقل سره راته نو مدرک خو عقل وو نو سبب د دې ادراک د لپاره عقل راغلی وو د خبر صادق ذکر کولو تعالی سره حاجت نه وو دی راغی لدینه جواب وک حاصل د جواب دا ده چې صاحب سبب دو قسمه ده یو سبب قریبه ده او یو سبب بعیده ده سبب قریب دی د ادراک د پاره اگر که هغه عقل ده خو لیکن سبب بعید هغه د دغه ادراک د پاره خبر ده ولې که یو څوک تا ته خبر دی یو شی درنکي عقل بیا علم حاصلولی سي عقل هغه بیا ادراک کولی سي د یو شی د پاره ادراک خو به الته وکي چې کله یو څوک تا ته خبر درکي په واسطه د قوت سامعه ته هغه مدرکې ته ورسه هغه به بیا فیصله هغه به بیا ادراک د دغه شی کوي او په دله نو که سبب قریب نه ده البته سبب بعیده یقیني ده نو دیو جنا چې دا سبب بعید دیغه دی پاره وو نو فاضل ماتن رحمت الله علیه هغه په اسباب دی علم کې راوړه که ته یایې چې مطلق خبر دا سبب د علم د پاره وو تقی د په صادق سره ولي وک وی ځکه چې لوی دینی معلومات هغه حاصلېدل د خبر صادق نه د مطلق خبر نه نه لوی معلومات دینیه هغه حاصلېدل د مطلق خبر نه نه بلکې د خبر صادق نه نو د دې وجنه د تقید او توصیف دې دې هغه په الصادقو سره وکړ نو لهذا دغه دویم اشکال او اعتراض هم وارد نشو دریم اشکال دا واردېږي دریم اشکال دا واردېږي معترض یې چې صاحبہ ته د حواس سره دلته تاقید هغه د ظاهر راوړه چې هغه حواس الظاهره التي لا شک فيها د حواس سره تاقید د ظهور ولګاو ودې ویلې چې حواس ظاهریه دا سبب لپاره دی علم ده نو حواس ظاهریه څو دي پنځه لامسه ده ذائقه ده شامه ده باصره ده سامعه ده نو پنځه دانې دي زیامه چې حواس خو مجموعه لس دانې دي پنځه حواس ظاهریه دي پنځه حواس باطنیه دي لکه مثلا حس مشترک ده دیغه د پاره خزانه خیال ده بیا وهم ده دیغه د پاره خزانه حافظه ده بیا متصرفه ده لکه پرون ما وضاحت درته کړی و دي ټولو نو چې هر کله حواس مجموعه لس دانې دي توجه متکلمینو لره چې دوی ذکر او اعتبار هغه د حواس باطنیه وونه ک په کار داوا چې هغه هم ذکر کړی وای هغه ولې ساقط کړل عن درجه الاعتبار نو دی راغی له دې نه جواب وکړ حاصل دی جواب دا ده چې هغه په خارج کې حاصل دی جواب دا ده چې دیغه د لپاره ثبوت وجود نه راغلی ځکه یو شی چې ثابتېږي دیغه د ثبوت د لپاره دوه لارې وي یو دا وی چې بد یو دا وی چې بدیهی الوجود وي کاروي نو بیا به هغه شی ته ثابت وګرځوي د هغه شی په وجود او تحقق باندې به قول وکي او یا دا چې په یغه باندې دلیل ذکر کې نو ګوره په دغه شیانو حواس باطنیه وو د پاره خو وجود بدیهی نو ځکه په ظاهر کې خو نه معلومه ده لا او کدو یای چې نه خامخا معلومیږي ورته کومه جلاس ورته پکې ده کنه نو هر کله چې دی غوی د پاره وجود ظاهری نو نو د دوی د پاره بخامخه اوس د وجود د پاره دلیل پکارو او د څه دلیل چې هغه معتدن به وي هغه له دوی سره نه موجوده نو چې نه دلیل راغلی وو نه بدیهی الوجود وو نو موږ دیغه په وجود او ثبوت باندې څنګه قول وکړو او متکلمین هغه شی ذکر کوي چې هغه ظاهر الوجود بدیهی الوجود دیغه وجود متيقن او ثابت وي چې کله د دوی لپاره وجود نه و ثابت لدی وجنه دوی ساقط وګرځول ان درجه الاعتبار هغه معتبر ونه ګرځول نو حسر فقط په حواس ظاهریه خمسه وکي وک هغه پنځه حواس باطنیه هغه رانه وړل درې خبرې وسولې څلرمه خبره په دې سوال جواب پوښتنه څلرمه خبره هغه بیا د فد سوال ده سوال دا راځي معترض یای چې لکه څنګه چې ادراک او علم هغه حاصلېږي په دغه درو اسباب سره چې حواس سلیمه دي خبره صادق ده عقل ده دا رنګه په بدیهیاتو سره لکه مثلا تجربه ده په دې سره علم په یو شی باندې راتللی سي لکه ته وایې چې اسنا مسهلونه او یا مثلا هغه حدث ده په دې سره علم په یو شی باندې راتللی سي چې د تا علم په هغه احوال او کیفیت د شیانو باندې وو نو ته علم په یو شی راوستای سي لکه ته ویلی سي چې نور القمر مستفاد من نور الشمس او یا مثلا وجدانیات دي چې کله ته توجه وجدان لره وکې تا ته معلومیږي ان لنا جوعنا ان لنا عطشنا ان لنا فرحا ان لنا سرورا نو اوس ګوره په دې سره ادراک او علم په څه شیانو باندې حاصلېږي کنه نو کله چې په یوم علم حاصلې ده نو هغه له قبلې د اسباب د علم نه وکنه نو په کار دا و چې فاضل ماتن رحمت الله علیه د دې ذکرم کړی وای د دې ذکر ولی ونکه د راغې لدینه دوه جواب وکړه یو جواب دا ذکر کړی ده چې دا امور ذکر نه وړل چې دا بنا او په تدقیق فلسفي باندې او موږ اوس ویلې چې د موږ کلام بنا ده په عادت د مشایخو باندې دی یوې طریقه دا و چې دوی به هغه شیان ذکر کول چې هغه بل تدقیق فلسفي نه خالی وو او دا بنا دی په تدقیق فلسفي باندې نو لدی وجنه دا موږ معتبر نکړه له دې سره د متکلمینو غرض نه و موقوف ولې وې ځکه د دوی غرض له هغه شي سره تړلی وي چې هغه خالی وي له تدقیق فلسفي نه او دا بنا و او پیدلې په تدقیق فلسفي باندې ظاهر الوجود خو نه دي کنه او پیدلې لکه حدسیات یا لکه وجدانیات ظاهر خو نه دي او دویمه دا ده چې که بیا اومنو چې ورځا په دې علم حاصلېږي مګر یو چې دغه ټولو رجو عقل ته کېدلی شي او په دله رجعه اغا د دې ټولو عقل ته کېدلی سي نو هر کله چې د دوی رجع د ټولو عقل ته کېدله نو سبب اصليه په دې کې څو عقل نو عقل خو موږ ذکر کړی دا نو دیغه د ذکر نه بعد د دوی ذکر کولو ته حاجت او ضرورت نو لدی وجنه فاضل ماتن رحمت الله علیه حسر د اسباب د علم په دروي کې وکړه یو حواس سلیمه راوړه او بل عقل راوړه او بل خبره تاریخ وی تفسیر به ونه کې وی ولنه خپل حوا فإنهم لما وجدوا بعض الادراکات هر کله چې سلف پیدا کړي وو هر کله چې مشایخ پیدا کړي وو بعضي ادراکات او علوم چې دا حاصلې دونکو ورسته له استعمال د حواس ظاهر ظاهریونه ورسته له حواس ظاهریونه نو چې ادراک ور سره راته مقصود په دې حاصلې دي کنه وو په دې نو یو خبره هغه په دې کې موجوده سوله حکم حواس التي لا شک فيها چې دیغه وجود یقیني او محتاج نه او تدقیق فلسفي ته دیغه وجود یقیني او دواړه خبرې کې راغلي د مستفسر د هغه سوال استفساري جواب وسم ولما كان ولما كان معظم المعلومات الدينيه هر کله چې هغه لوی دینی معلومات هغه حاصل سی او له خبرې صادق نه جعله جعلوه سببا اخر نو دا بل سبب وګرځاوه ولما لم يثبت هر کله چې ثبوت نه راغلی په نزد دوی باندې د حواس باطنی او چې هغه مسما دی په حس مشترک او په خیال او په وهم سره وغیر ذالک یا لدینا علاوه چې حافظ متصرف دی ولم يتعلق لهما او نو متعلق دي دوی د پاره غرض یفضی الی العلم څه په دې سره رسیدګی کیدلی سی علم لره بمجرد التفات نه په نفس توجه د دې عقل یا په انضمام د څه امورو بندې څه حدث ورسره ولګوې یا تجربه یا ترتیب د مقدماتو فجعلو السبب فی العلم نو دوی ګرځولی دا سبب په علم کې په دې سره بان لنا جوعنا یا بان لنا عطشنا وان الکل اعظم من الجزء وان نور القمر مستفاد من نور الشمس مثالونو بندې خو پیږی. ان لنا جوعا دا مثال لپاره دي وجدانياتو ان الكل اعظم من الجز دا مثال لپاره دي اولياتو نور القمر مستفاد من نور شمس دا مثال لپاره دي حدثياتو السقمون يا مسهلون دا مثال لپاره دي مجرباتو او ان العالم حادث مثال لپاره دی نظر العقل ځکه معلوم امور ته ترتیب ورکړی شوی دا او په دې لانه متغیر نو کله متغیر حادث فالعالم نو دا لقبلې دې نظر العقل نه ده هو العقل نو هغه سبب په دې ټولو شیانو کې د علم هغه عقل راغلی دا اگر که په بعضو کې په استعانت به حس سره ده نو دا هغه ممد ده خو لیکن سبب مستقل نه ده رجع عقل تر هغه ده مستقل سبب عقل ده نو د دې وجنه د عقل د ذکر کول نه بعد د دوی ذکر ته حاجت او ضرورت نو